وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته حاجی صاحب دا اوس چې کوم شپې شروع دي نو دا خو په عبادت باندې شوګیره کول او رونول دا افضل او بهتر عمل دی حدیث پاک د بخاری کې راغلی چې د رمضان المبارک د اخر عشره به شروع شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا شپې شوګیره کولې عبادت به کولو خپل بال بچ به مرا پاسولو او ملا به تړلې و د عبادت لپاره او د دې شپو نه علاوه افضل او بهتره طریقه دا ده چې د شپې په سیسه کې د عبادت کیږي او باقی د خوب کیږي د بخاری او مسلم حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې بهترین عبادت چې ده دا د داود علیه الصلاة والسلام عبادت و. نیمه شپه به هغه ارام او خوب کولو بیا به عبادت د پار را پاسې د درې مې سبه عبادت وکړو او د شپې په اخیرنۍ حصہ کې به بیا هغه ارام فرمایلو